معنی تیمم لغتا و شرعا درم د مشروعیت د تیمم کله شوی پنځم تیمم طهارت مطلقه ده مطلقه ده یا تیمم طهارت ضروری شپغم ما یجوز به تیمم تیمم په کوم شی باندې جائز اتم تیمم دا د دې امت خاصه ده یا امم سابقه کې هم تیمم نهم دا ګڼ ابحاث دی په تیمم کې مناسبت د دې باب ما سبق سره هر کله چې د مصنف علی رحمت طهارت مایین فارغ شو اوس طهارت ترابی بل شروع په وبو سره غسل کېده وضو کېده هغه مباحث نه فارغ شو نو سو مبحث د تیمم چې په خور سره مو طهارت حاصل دي شي معنی تیمم د تیمم معنی وی القصد والاراده حج معنام قصد دی لیکن التا القصد معظم الشیء او دلتا مطلقا قصد او اراده تا تیمم ویل کیږي شرعا شرعن تیمم د ضرب یا ضربتین په خور باندې په سعید طیب باندې د پار د اباحت د صلات خو چونکه تیمم کې معنی لغوي اراده او نیتو نو شرعي معنا کې د تیمم هغه لغوي معنا به ملحوظ وي د یو سړي اراده نشته د د تیمم نیت نشته اسی ضربتین وکړو مخز الله خار ولکل پلاسونو باندې نو د سره تیمم نه حاصلېږي تیمم نه جوړیږي تیمم کې نیت فرض دی په وضو کې نیت نه ده فرض ځکه د وضو هغه استعمال د متطهر دی که نیت کړي که نیت نه کړي پاکي او تیمم کې تلويث ده نیت وکړو نو صفائی براشي دغه خار د نیت کول په واجبانی الله پاک دا خاور لکه ابو بشان جوړ کړي ابو سره طهارت کیږي نو په دې خاور سره طهارت کیږي لیکن نیت نه دی کړی نو بیا تلویز ده نو د دې وجنا النیت فرض په تیمم کې بغیر د نیت نه تیمم تحقق نشي کېږي ها وضو کې نیت وکړ نو ثواب دی کو وضو نیت نه کړو بیا مفتاح د صلات دی چابي چې دا تاله او چابي هغه نیت کړي نوم کولاویږي او که نیت نه کړي نوم کولاویږي مشروعیت د تیمم دا به کله شوي وي نو یو قول دا غزوه بنو مستلق کې د عائشه رضی الله عنها نغهار رک شو فاقد هار هار رک شو د عائشه رضی الله عنها دویم قول دا هر د عائشه رضی الله عنها دو ځل رک شوې یو دا غزوه بنو مستلق کې هار روک شو نو هغه په طلب د غهار کې پاتې شو او ملګری ټول تن لاړ صفان رضی الله عنه ډیوټي دا وا چې کوم ملګری پاتې سامان پاتې زاغه طلب پر وروسته پاتې شي چې دا شو کاته ام المؤمنین دا هغه خیر وا چې ورپسې سارا کې منډه وا لار ورانه ګډوډ شي زما به څوک طلب وکړي یوسین لار ګډه وډه شي نه اوځه کې ناس ته پکاري مګری په خپل اوځه راځي او کن ناپو سره نو مګری داس لاړ هغه به داس تلې ته به داس دي نو بیا سره ورک شي نو عاشر زلنا ډډه ولګول زما طلب کې به څوک راشي نو صفوان رضی الله تعالی عنہ ولید او حجاب نو مخکې پیجندو مو او بیا غلوی واقع وشو واقع افق منافقینو د پاره موقع ملاو شو د نبی اسلام په کور باندې تومت یو لګول نو په دغه وخت کې د آیت د تیمم نازل شوه دا یو قول شو دویم قول د هر رکیدو دو ځله واقع شوی دو ځله یو ځل نه یو واقعت الافق کې چې کومه تومت په عائشه صدیقه باندې ولګېده رضی الله عنها هغه وخت معلوم شو او دا بل واقعه دا چې هغه کې حالوم شوی د عائشه رضی الله عنها او ان شاء الله خبره دغه صحیح ده دا مخکنی نه ده صحیح حافظ من قیم رحمت الله علیه مو دغه فرمای او دی حدیث کې مو دغه معلومیږي چې دا فق د هار شه ده دا یو ځل نه شوي دو ځل شوي دا شیر ځلانانه دو ځل هار شوي او پدې کې بیا الله آیت تیمم راولېږي سولت شو امت د پاره دا دا دو واقعات شو یو هغه واقعات دی مدا پاتې شو دا تیمم طهارت مطلقه ده یا طهارت ضروریه نو چې احناف په نسبت التیمم طهارت مطلقه ده د سره فرایض او نوافل او ارث کیږي حتی کې سړي تیمم وکړو او د سلانه د مات شوي او د ابو باندې قادر شوي نه دی نو ماجګر مزم پاره کول شي ماخا مزم کول شي د ما سلطان مزم کول شي سو پوری چې د تیمم نه د مات شي نو ماجګر موز د پر بیا به تیمم کوي ما خام د پر بیا به کوي عندنا تیمم کل وضو سو پوری چې افدس نه د بادشي سره دوباره افدس نه کوي نو تیمم نه د ماتشي او قادر شي نه د په استعمال د وبو باندې نو پاغه تیمم باندې هر څومره مزونه کوي نو جایز رخصت نشته عظیمت لکه څنګه چې وضو عظیمت دغه سي تیمم د ما یجوز به تیمم نبس علی السعید طیب سعید طیب باندې تیمم کول جائز ده دا مسله اتفاقی ده لیکن د دې سعید طیب تعبیر مصداق څه دی نو د امام صاحب رحمت الله علیه د قول مطابق سعید طیب وجه الارض مخ د ځمکه د دې مطلب دا چې یو شی پور کې سوځي نه او پور کې ویلي کېږي نه سره سپین دي پور کې ویلي کېږي او لرګي دي هغه سوځي نه پدې تیمم نه دی جایز هر هغه شی چې جنس د ځمکې نه وي نو تیمم جایز که هغه ګټه ده که لوټه ده هر څه چې ده تیمم جایز ویل کېږي نه او سوځي نه امام صاحب رحمت الله علیه د قول مطابق وجه الارض دا تفسیر دی د سعید طیب نور ائمه پر ازبانی سعید طیب د د التراب المنبت هغه خوره چې هغه زرغونه کوي چې زرغونی والا خوره نه ویني بیا تیمم نه پکار دا اذن دا د امام ابو یوسف رحمت الله علیه په قول باندې خور وی منبت یا شګه وی نه پاغه تیمم جائز نو دا ما جز به تیمم نو بیا سعید طیب باندې سعید طیب تعبیر چې د مصداق د تراب منبت یا شګه داخل ادیمان صاحب رحمت الله علیه په قول باندې د وجه الارض چې په اور کې سوځي نه ویل کېږي نه او تیمم د دې امت خاصه ده په خامتونو کې تیمم نو هغه طهارت حاصله ده بالوضو فقط او دی امت د پر الله اسانه کړی دا چې هغه طهارت حاصلېږي به تراب هم په خاور باندې طهارت حاصلېږي او کیفیت نو د کیفیت کې اتیمم ضربتن او ضربتین نو دا امام بخاری رحمت الله علی د نور ائمه پر ازباری تیمم د پارا ضربه واحده ده یو ضرب فقط للوجه وللیدین او شوافی او د احناف پر ازباندی تیمم د پارا ضربه ته ضربه للوجه او ضربه للیدین امام مالک رحمت الله علیه قول دا دی چې یو ضرب چې دی واجب او بل ضرب سنت دویم اختلاف په کیفیت کې چې دا مساغه نو د دې مقدار څومره پکار ده ملګری را روان دي په سفر باندې غزار د سفر باندې او د عاشر ذلنا قیمتي هار رک شو هغه داسې د معاملې د دو روپو د روپو هار نه د ډېر قیمتي مجز زفار قیمتي مرغلولو هار دی او دا د شپې آخري حصہ ده په دغه حصہ کې د عاشر ذلنا هار رک شو دا قلاده خو د شپې نه قلاده شته د خځې په غاړ کې چې دا قلاده دغه دې دا خځې سپی ده پښې تا نکاح سپی سره کړې که خري سره دې کړې پښې فی طلب قلادتنا قلعه د هار ته ویل کیږي مقلدین ته مقلدین ځکه وای چې د ائمه اربعو هغه خسته اصول او هغه لاقت هار مونږ په خپل خوخه خپل غاړه کې چولې چې مونږ په دې اصول باندې ګرځو واښوي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه قلعه دا هغه اصول چې کوم هغه وضع کړی هغه خسته پټی چې دا هغه خسته قلا د هار موږ خپل غار کې واچول موږ په دغه اصول باندې ګرځو دی پلا پلا نو ګور یو اصول باندې رواني او غیر مقلد د قلا د نه دا چولې کله د مالکیو پټی ته ځي کله د احناف پټی ته ځي او کله د حنابلو پټی ته ځي کله د شوافیو پټی ته شاپر پټو نشي پټ کی ویزه مجتهد ته غالي اوري غزان ته مجتهد وای عجیب مجتهد اری شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه فتاوی لیکي ولي کې سوالونه او زه پکې مجتهد شم دا کتابونه دی پټ کړی په حساب کوم ځای کې دا نه پوهې څو کتاب نو ګوري هغه ته داغه پرېز باندې ته مجتهدي فصلوا بغیر وضو اوس مسکره نه دی اوس څه چلو کو د مز وخت دی او وبوشته د نه په دې ځای کې فاتو النبي صلی الله علیه فذكروا ذلك له نو الله آیت د تیمم راولي آیت التیمم ابن عربی رحمت الله علیه فرمای هذه معزله لا داء لها دا ډیره سخت خبره ده علاج نشته د دا آیت تیمن مراد کوم یو آیت دی سورته نساء ولا آیت که سورته مائده ولا آیت د مائده ولا آیت ته آیت تیمم نه وای هغه ته آیت الوضو وای اوس دا د مایلی والا ته و نه ته آیت تیمم نه وای غایت الوضو د ذکر د تیمم پکې تبعا شوی دی از سورۃ النساء والا آیت آیت تیمم دی اوس دا آیت تیمم نه کوم آیت مراد دی آیت الآیت التي ذکر د تیمم شوی دی په سورۃ النساء یا هغه آیت چې سورۃ مائده کې هذه معزله لا دال دا ډیره ګرانه خبره ده علاج نشته زه په نه پوهیږم فقال الله سيد وسيد رضي الله عنه عائشه رضی الله عنها توي يرحمك الله الله دې پتا رحم کی ما نظر بك امر تکرهينه الا جعله الله للمسلمين ولکفی فرجا چری دا جنه دی شي الله یو تکلیف په تاسو باندې راولېګو تاسو بد غنو هغه کې تا د پر امت د پر ډېر سہولت ګرځېدل لري نو دا هر دو ځل رک شوی خوشوی حافظ ابن قیم خبره سیدا یو واقعات الافق شی وا په عاشر ذلانه ترګنه پټې دې د خفقان نه خوب ولنه ورته پریشان و او الله پاک سره نور راولېګو سوره سولت چې امت لپاره تکلیف چې پتا سره راځي الله رحم کوي په امت باندې رحم وکړو افق واقع پیغه شو او د عائشه رضی الله عنها غم زده و خوب ولا نه ورته پریشان و لیکن الله تمر لوی فائدہ وکړو امت د پاره مستقل صورت راولېګو چې پاره کې دغه د فحشا او د پر اصول وځي شوې دي آداب د معاشري ذکر شوی دي او بل دلته د ابو نشته دلته ابو بکر رضی الله گزارم ورکړ دا ځکه چې حاضر کړو سو بوشته دنه مونږ کوم ځای کې باز وسو کو خلکو نه مز قضا کړ عاشر رضی الله عنه ډیر خپوا لیکن الله مهرباني وکړو امت باندې یو فائدې خبرو شو بو نه نو تیمم وکړ نا جوړه تیمم وکړه ابو خرڅېږي پیسې نشته نه تیمم وکړه فائدې خبر نو معلومه ده دا فقط د هر واقعیت دو دي یو وخت الف کې مهار شوی دا چې ځلنا ابل پدې کې مهار شوی دی او حافظ ابن قیم رحمت الله علی دل ترجیح ورکړي او دې حدیث سره معلومیږي او سید وای يرحمک الله ما نزل بك امرنا شتک اینا او الا جعل الله للمسلمین ولک فی فرجا ابل دین معلوم دا شو چې دا خصوصیت د تیمم دا د دې امت د پخوانو متونو کې تیمم د پاره د طهارت نو فقط وضو سره دا طهارت حاصل ده ا دې امت د پاره طهارت بالوضو او طهارت بالتراب وبه قال حدثنا احمد بن حسين قال حدثنا حدیث د عمار بن یاسر رضی الله عنه او په دې حدیث کې وګوره ډېر سخت استراب وي لیکن سره دې سخت استراب کې او بخاری مسلم کې د عمار بن یاسر روایت راغسته یعنی هغه حساب یې کنه کوم حساب کې استراب نشته ان عمار بن یاسر خدا د امام زواری شاگردانو ګوري بدل بدل راځي عن ابن شهاب د اول روایت کې بس سعید باندې ما یجز به تیمم بالسعید پاک یو ځای کې واړه بول شي او ځای وچو نو بیا موز په غزا باندې جائز ځکه دا وچواله سره ځای پاکيږي لیکن متطهر نه دی تیمم غیر جائز بالسعید الطیب نسعید وجه الارض نو چې په دې کپړه باندې صادر باندې دوړه یې بیا خو ټیک د تیمم کېږي دوړه ده دا تیمم په دې دغه باندې نه ده په کپړه خو سوځي هغه دوړه باندې تیمم دی نو بیا جایز دی دیوال باندې تیمم په لوټه باندې په ګټه باندې په خخته باندې علا وجه الارض تیمم جایز لصلاه الفجر فضربوا بعكفهم السعيد نو ثم مسو وجوه مسحه واحده خیر کو یو سو داد ابن شاب دا د نقل کون کې شاګرد دی یونس او دا خبره مونږ په کیفیت کې اجمالا مخکې کړی دا مسا یو کدوا فمسو بیدیم ناغی مسکر پا خپل لاسونو بانی طول الال مناکب والابات خو من بطون ایدیم پا دی طرف بانی نکر پا دی طرف بانی او تر مناکب پوری دا خو ابتدائی سبق و ابتدائی کار وینو هغه حد بندی نکیږي مخکې روس غلطۍ ته نکیږي نو په دې کې د په دې روایت کې د یونس پر روایت کې د شهاب ضربتین د ضربه لکه څنګه چې احناف او شوافی وای ضربه واحده نه بلکې ضربتین قال حدثنا سليمان بن داود عن المعريق وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قال المسلمون فضربوا بأسفهم الصواب فذكرناه لیکن نور سو نحو کې سو شو مخکې دو ضربو کو یو دو ضربه فضربناه ابیا لم یذکر المناکب ولا بات مناکب او په طرفونو پوری اوګو پوری نه في آخرين قالوا حدثنا يا أخو قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب وبه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بولاة الجيش ومعه عائشة فانقطع عقل لها من جذع الزفاف فحبس الناس فحبس فحبس الناس ابتغاء عقلها ذلك حتى أضاع خيره وليس مع الناس ما فتغيظ عليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال حبست حبست الناس وليس معه الله فأنزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهير للسعيد الطيب فصار المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم من المراكب ومن بطون أيديهم إلى ذات ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا ولا يعتبر بهذا الناس قال ابو داود وكذلك روى ابن اسحاق قال في عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكره يونس ورواه معمر عن الزهري ضربتين وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابيه عمار وكذلك قال ابو وائل عن الزهري وشك في عن الزهري وشك في ابن عيينة وقال فيه مرة عبيد الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباس في فيه ومرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباس استوى في وفي السماء يعني زهري ولم يأكل أحد منهما ذرتين إلا من سميت من سميت عن صالح عن ابن شهاب امام زهري درم شاګرد صالح حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر نبی اسلام عرسا او تعریف ویل کیږي اخر الليل کې یو ځای کې آرام کول عرسا ششکار لري دا چې ځای کې آرام باندې اوخان کې نو له چلته وبو نشته نو دا خو مناسب نه دی او ځکه وبو نشته لږ سات پس سار کېږي او د وبو بندوبست نشته نو نبی اسلام تعریس ولې وکړو تعریس پر علت د هار روک شوی دی دا تعریض اختیاری نه د غیر اختیاری مجبوری شو کمیټه ها د عاشر زلان وشه عرسا تعریض فی آخر الليل لیکن هغه ځای کې خو امیر دمنه کې چې کوم ځای کې وبلی د امیر پر ځای قتل پکاري د دا تعریف د غیر اختیاري شوی دی عرسا بیولات الجیش فحبس الناس ابتغاء عداد د خلق صرف د پار طلب کول د هار حتى ازال فجر وليس مع الناس ما فتغيظ علي ابو بکر ابو بکر رضی الله غصه شو وقال حبست الناس خلق دې سار کړه وليس مع ما او بوشته دنا دا تر مناکب پوری لیکن اعتبار نه کین منسوب قال ابو داود وكذلك روى ابن اسحاق او د ابن اسحاق هم قال في عن ابن عباس وذكر ضربتين ضربتين یو ضرب نه بلکې ضربتين کما ذکر یونس یونس پر روایت کې څو ضربه وو دوا نو دوم د ابن شهاب نه نقل کینو ضربته دارنګ وروا معمر عن الزهري معمر تلميذ د امام الزهري هغه ضربته نو وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي عن عمار ضربتین وكذلك قال اويس عن زواری وشك في ابن عينا قال مرة عن عبيد الله عن أبي أو قال عن عبيد الله عن ابن عباس إن سرب فيه ومره عن ابي ومره عن ابن عباس بسرابه في سماع الزهري ولم يذكر احد منهم الضربه الا من سميته خو امام ابو داود رحمت الله علیه فرمای چې د امام زاری په شاګردانو کې ضربتین فقط هغه څوک نقل کوي چې ما نمونه واغسته نو امام زاری درې شاګردانو ضربتین ذکر کړو امام زاری الا من سمیتو ضربتین ضربتین ضربتین هغه څوک نقل کوي چې ما نمونه واغسته نو درې شاګردان د امام زواری هغه ضربتین ذکر کوي ضربه واحده نه ده بلکې ضربتین جی وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا ابو معاويه حدیث کې مناظره د ابو موسی شری رضی الله عنه ما عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه اوس دا مناظره په نمخ کې تمیدن خبر کوم د دې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او حضرت عمر رضی الله عنه دا التیمم خلف عن الغسل ام للوضوء دا مسله اختلافي و جمهور صحابه د څنګه تیمم خلف د وضو معنی دارنګ تیمم خلف د غسل هم معنی جنابت لاسین غسل د پر تیمم جائز جمهور صحابه او زمونږ دغه مسلک دی او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه اول د التیمم خلف د وضو معنی لیکن تیمم خلف د غسل نه معنی لیکن ګور رست رجوع بیا ثابت هم دی وایي چې اوس مسله اتفاقیه ده د عمر رضی الله عنه د عبد الله بن مسعود مو تیمم خلف د چاره د تیمم خلف د غسلم دی او تیمم خلف د وضوم دی او طریقم دغه ده چې تیم د جنابت د رفع د پاره تیمم کوي نو مو ضربتين مسا وجه ده دا مسا د وجه دی یادینو او که د طهارت د وضو د پاره کوي نو مو دغه طریقه ده بل نشته كنت جالسا بين عبد الله وابي موسى عزیز کې چې عبد الله راشي نو عبد الله بن مسعود وی ابن عمر راشي ابن عمر نو عبد الله بن عمر وی پس دامن نور مشته خود د عمر په ځامن کې عبد الله عبد الله پښوی نو چې ابن عمر شي نو عبد الله بن عمر او چې عبد الله شي نو عبد الله ګان ډیر دي لیکن چې مطلقاً عبد الله شي نو عبد الله بن مسعود ټول ته معلوم دي فقال ابو موسى يا ابا عبد الرحمن ابو موسى رضي الله عنه عبد الله بن مسعود توي ځکه عبد الله بن مسعود ادا تیمم خلف د غسل نه وی او حضرت عمر مو تیمم خلف د غسل نه وی ابتدا ابتدا اما کان یتیمم دی به تیمم نه کوي که یو ځای کې ځای پاتې دی جنابت ورته لایق شو او میاش پر پات شي او بو نه دی به تیمم نه کوي قال لا نبکی وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا ان کوي میاشو بونه نوم تیمم نه دی جایز داو باندې پوښوي ابو موسی شری رضی الله عنه تاسو کړه هغه دا وی او نشو کولای تیمم یعنی تیمم خلف د بیا د غسل نه دی د دې آیت بیا څه معنا ده آیت په معنی کې چې وبو نه نو تیمم جایز دی د دې آیت بیا معنا څه ده فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا ایدا بل وجه دا مونږ په پویګو چې د تیمم خلف د وضوم دی او تیمم خلف د غسلم دی خدا مصلحت پدې کې د چې خلکو ته ویل نه غواړي معمولی غونې یخنی بوشي او بس غسل بنه کوي تیمم بوږي دی وجه نه خبره کوو دې کې مصلحت بینی ده خبر پوه شوي مصلحت بینی ده فتیممو سعیدا طیبا فقال عبد الله لو رخص لهم فی هذا لو شکو اذا برد علیهم الماء ایتیممو بالسعید نو قریب دا چې معمولی غونی یخنی بو شي زر تیمم بو کی نو مصلحت په دې کې د خلکو ته ویل غواړي تیمم غسل د بار نه او تیمم فقط وضو د پاره دی اوس ګور ابو داود کې دا اول دا ابو مساکر رضی الله عنه اول څه ثابت کړ دا تیمم مشروعیت طلب د وضو دی بل حدیث بیا رسو آیت وایي خبر پوه شو او دا حدیث بل طریقې سره راغلی اول د قران آیت ویلې او رست حدیث نو چې آیت سره یو شی ثابت شي بیا حدیث ته ضرورت وي پوه شو آیت سره یو شی ثابت شي بیا د حدیث تایید پر خلک نه پیش کوي فقال نو د اوس د دې د ابو داود په دې روایت کې اول دا وی فلم د تپوس کوي یو سره په جنابت کې شی یو میاش پوری ابو نه نو تاسو او د پر سترې کوای نو فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا که اجازه ورکړي شي نو قریب را چې لغون یخنی بو شي نو خلق به تیمم کې غسل به پریدي یعنی مصلحت بینی پدې کې دا دا چې دا ویل نه غواړي چې تیمم خلق د غسل دی فقال له ابو موسی وانما قرئتم هذا لهذا خطا صدا بد غنی دا د دې وجنه یعنی مصلحت په وجه باندې دا خبره کوي مصلحت بینی په دې کې دا فقال نعم او د مصلحت په وجه باندې وو کني نه تیمم خلق د وضو دی او خلق د بعثنی رسول الله فی حاجت فاجنبتو اوس ګور اشکال دا ماوی د ابو موسی شری رضی الله عنه او د عبد الله بن مسعود د مناظره دو طریقو سره کتب د حدیث کې راغلي یو طریقه دا سره راغلي چې کوم ابو داود کې ذکر او بل نور کتب کې راغلي هغه نور کې دا غره نغداسي ابو موسی شری رضی الله عنه دی عبد الله بن مسعود ته وی دا تاسو دا یا عبد الرحمن ارایت لو ان رجلا اجنبا فلم یجد الماء شارنا دی به تیمم نه کوي نه حدیث پسې آیت وی نو تایید شنو خو خبره شو مخکې حدیث حدیث پسې آیت نو تایید د حدیث بالقران خو خبره ده لیکن په ابو داود کې تایید د قران بالحدیث جوړیږي مخکې قران وی او وروسته حدیث وی دا سمانه لري دا زبردست اشکال دی خبر پوه شوي ګوره اول حدیث ذکر شو لکه نور وای اول حدیث وي ان بیا تایید چې قران وي دا خو خبره شو دا خبره ثابت بل حدیث دا دا خبره ثابت بل قیاس دا خبره ثابت بل حدیث دا بل قران دا دا خو بیا څه شو څه شو لیکن مخکې آیت وی او رس حدیث وای نو دې ته معنا لري په خبر پوه شو کنه نو اوس د ابو داود توجیه به داسې نه کو د ابو داود توجیه به داسې کو د عبد الله بن مسعود وی د ابو موسی اشعری د عبد الله بن مسعود ته وی لو ان رجلا اجنب فلم یجد الماء شارنا یو سره جنابت کې شو یو میا شوبونه نه دی به تیمم نه کوي ویلا ابو موسی شریف د دې آیت څه معنا ده فتیممو سعیدن طیبا نبینا نه موږ دا منو چې د تیمم خلاف د چاره وضو او تیمم خلاف د چاره د غسل خو مصلحت بینی په دې کې دا چې خلق ته ویل نه دی پکاره دا جواب شو کنه اوس ابو مساشری و دا مسله بلی بل څټر خپوي کنه په اسلام خپوي دا لکه واقع شو مسله دین خو نبی صلی الله علیه وسلم نبی اسلام اجازه ورکړی دا نو مصلحت خو پدې کې ده چې څنګه پیغمبر ویلي دی هغه څه کول پکار دی مصلحت بینی چې دا د نبی اسلام نه استا مصلحت بینی او چاته نه ده خبر پوه شوي اوس واقع ذکر کړو الم تسمع قول عمار لعمر تا دا واقع نه دی یاد عمار چې عمر ته ویلو باسلی رسول الله فی حاجتنا یو کار باندې زنبی اسلام ولګل فاجنبتو ما ته جنابت لایق شو فلا مجد الماء ما وبون منته اوس چې ما خیر دا وکړه ابتدایي وخت د تعلیم خو پوره شته ده نه نو چې بیا د سوي نو دا دو مخ او لاس باندې ضرب پکار ده مسه پکار ده اوس ما ته جنابت لا شوه نو دا ارغختل به پکاري په خاوري کې دغه د ساوي پشان ما خار کې ورغم او عمر رضی الله عنه دا چې نو کوم دا د خلف د وضو د دیو د خلف د جنابت باندې د غسل باندې فتمرغت فی السعید کما تتمرغ الدابه دغه داربه څنګه غړي په خاور کې دا چې ما ځان ور غړو په خاور کې ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بیا نبی علیہ السلام څخه راغلم فذكرت ذلك له ما دا واقع ذکر دي دا چې چلو شو جنابت لا شو نو بیا غفت جنابت د بار زب په خور کې اور وختم فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا وتعالى دا کافي داش به کړو فضرب بيدي على الارض فنفذ ثم ضرب بشمالي على يميني ويميني على شمالي على الكفين ثم مسا وجهه نم دا نبی اسلام هغه ته چلو و دا شنو پکار دا پکارو خر باندې لاس ضرب وکړ او بیا مخ باندې داس داس لاس پکارو نو بیا د ضربه واحده شو او ضرب ال الکفین شو ال الکوعین شو ا مرفقین پرم نشو بلکې ضربه واحد شو او دا مسلک د امام بخاری رحمت الله علیه الضرب فقط ضربه واحده او ضرب ال الکفین او معروفه طریقه ال المرفقین دغه ال ال المرفقین دغه ال الکوعین ال المرفقین هغه ډیر ځان په خاور کې ور وخت او دومره مبالغه نو په کارو دا دا کافی نو غیر مقلدین بس دا په صرف دا شو وسره دا دا معروفه طریقه دی اوس په دې پوهېږي نه دا معروفه طریقه باندې نه پوهېږي چې دا دومره ځان دې ورغړو په خاورې کې معروفه طریقه په تیمم کې ضربتین او الال مرفقین دا کافی دا ټول د ساروی په شان ورغختو ته ضرورت حدیث معنی دا شو نو لتیمم ضربتین او مسا ال المرفقین لکه څنګه چې غسل د ال المرفقین د پوزو کې ثم فقال عبد الله افلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار وتا عمر رضی الله عنه قناعت نو کړ په قول د عمار باندې لکه روس روایت کې راځي نه وبه قال حدثنا محمد بن كثير العبد عن عبد الرحمن بن ابزا كنت عند عمر د عبد الله بن مسعود خبر وشو او د حضرت عمر كنت عند عمر فجاء رجلنا عمر رضی الله عنه ناسم یو کس راغی فقال ان نقول بالمكان شهر و شهرين دا ځای کې مونږ چې میاشه دو میاشه تیریږي قال عمر نو بیا دا د جنابت لار شي نو څه طریقه وکړو نو قال عمر اما انا فلم اكن اصلي حتى اجد الماء حضرت عمر وی زه خو بیا تیمم باندې موز نه کوم سو پر جما او بو نه دی منتی او بو سره به کوم یعنی دا تیمم خلاف د غسل نه درې تیمم خلاف د وضو ده فقط خ فقال عمار عمار رضی الله یا امیر المؤمنین فما انا فتمعت نو ما خدا شکر چې خار کې میزان وغخت او تا تیمم نکړه فاتین النبی صلی الله علیه وسلم نو موږ نبی علیہ السلام څخه راغلو فذكرت ذلك لو ما بیا د وجو یز د جنابت لاغ شو ما ځانور وخت اموز می وکړو او عمر رضی الله عنه هغه تیمم یې ونکړو فقال انما كان يكفيك نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی تا ته بدا کافی او ان تقول هكذا تا کړوي دغسی و ضرب بيد الارض الله سنا نبی علیہ السلام په خار باندې ولګول ثم نفقها ثم مس بهما وجه ويديه الى الصدرا فقال نو یعنی تا د پر دا طریقه معروفه کافی وکنه دا څومره خاري کر غوښتو ته څه ضرورت او طریقه معروفه چې دا ضربتین دی او مسائل المرفقین دی فقال عمر یا فقال عمر یا عمار اتق الله حضرت عمر عمر د الله ان ویریګه ما ته خدا خبره یاد نه ده اصلي نه هری کني هری هریږي فقال یا ان شئت والله لم اذكر ابدا في ساز خو خي زار و بنا حضرت عمر کلا والله لنولینک من ذلك ما تولج وارث تخفل ما ته دا خبره قصه یاد نه ده دا واقعا ما ته یاد نه ده او ته په زمواره وای نو وای او دا خ په زمواره باندې عمار ویل خدا زمواره باندې مطلب دا چې تیمم څنګه خلف د وضو هاکذا خلف د غسلم دی او معروفه طریقه ضربتین او مسا ال المرفقین دا یعنی مرفقین په مسا کې داخل